الا من الا من قد آمنه مگر چا چې ایمان راوړی دی نو هغه یې سم راوړی دی او الله تعالی وایي چې نور پیسې ځان مستړی کا وس نه راوړي نور ایمان او خپه کېږه پیوم دا ایمان څو کسان راوړی نو مخکې تاسو ته ما خبره د هغې وکړله په هغې کې د علماو اختلاف دی خولې کې نه بهتره خبره په ټولو کې داره چې د نوح علیه صلات وسلام په قوم کې شپږو کسانو د ایمان نه وړی درې د نوح علیه صلات وسلام زامنو او دا غي سره درې داغي بیبیانې کې خځې شپږ کسان ایمان نه وړي او نور اقوال پکې شته د مفسرینو تر د اتیاو کسانو پورې ادنا مرتبه شپږ کسان او اعلا اخیری خبره چې مفسرینو کړې د نوغه اتیا کسان دي او نه نیم سو کال دعوت کړی نه نیم سو کال و دې کې صرف شپږ کسان مسلمان شوي دي بس وصنع الفلک باعیننا او جوړوه کشته لره باعیننا زمونږ روبرو مخامخ و وحینا او زمونږ په تعلیم سره زمونږ په خونی سره باعیننا مفسرین لیکلی دی یو قول مفسرین دار چې دار متشابهات نه دی معنی ښکاره ده او کیفیت معلوم نه او د الله تعالی د دغه صفت تشبیه ورکول د مخلوق سره یا تعویل کول پکې دا صحیح نه دي علما کرام سلف صالحین دغه قول لري پکې بعض علما کرام ور دې معنی نورې ذکر کړې دي بی اعیننا د دې معنی سره دغه لیکلي تفسیر بحر المحیط لیکلي دي وای بمر امنا یعنی مونږ ته مخامخ کشته جوړاوه چې مونږ دی وینو و کلاءت و حفظ زمونږ په حفاظت کې لګیا شه بمر امین نو مطلب یې دا دی فلا تزیغو صنعته عن الصواب ته مکه غوا د هغې جوړښت د سم د کشتۍ سمه جوړه کا چې خطا ده نه جوړه نشي ګډه وړه نه جوړه نشي یو معنی دار تفسیر بحر المحیط او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه معنا بیان کړی ده تفسیر سمرقندی معنا کړی ده بمر امننا دی بی اعیننا معنا دار چې اعلی منظر مننا مونږ بری وینو الله تعالی دغه سی کشته جوړه تعلیمنا لک ابن کثیر رحمت الله علیه وی د دغه تعلیم او خودنه ورته مونږ کو وسنع الفلک جوړوا کشته به اعجننا زمونږ روبرو مخامخ یا زمونږ په تعلیم باندې یا چې مونږ ته ګورو او وحینا او زمونږ په وحی سره ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او سفارش مکوا ماته په لذین فوار دا کسانو کې ظلمو چې ظلم کړل شرک کړل انهم مغرقون یقینا دیو بغرق کړل شي انهم مغرقون انهم محکومین بالاغراق دیو چې فیصله شوی د پدیو باندې د غرق کېدلو دا معنی مې تول وکړه مغرقون په مشتقی کې ماده موجودی نو چې دا مغرقون دا غرق کړل شوی دی نو په مغرقون کې ماده د غرق موجود ده نو کله چې دی غرق کړی شوی دی نو بیا څنګه کشته جوړوه کشته د سره پر بیا جوړه چې دی غرق شوی دی نو تاسو هم په کتابونو کې ویلي دي انهم محکومین بالاغراق د دې په اړه کې فیصله د غرق کېدل شوی ده دا معنی چې وکي نو د دې په اړه کې فیصله د غرق کېدل شوی ده نو وسنا الفلک باعجننا چې دی غرقیږي غرق شوی نه دی دیو به غرق کولی شي دیو به غرق کیږي نو ته کشته جوړه که چې ته او ستا مرګري په هغې کې بچ شئ نه مانا شول انه مورقون یقینا فیصله شوې ده په دې باندې د غرق کېدلو ویصنع الفلک او جوړوله به کشتۍ نوح علیه صلات وسلام وکلما مر علیه ملعون او کله به چې ورتېرېدله په هغې باندې ملعون د غټانو یوه ډله من قومه د قوم دغه نه سخیرو منه نو مسخرې به یې کولې په هغې پسې ټوکې به یې کولې په هغې پسې نو قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام وته ویل ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون ان تسخروا منا که تاسو ټوکی کوي په مونږ پسې نو فإنا نسخر منکم مونږ مو ټوکی وکړو تاسو پسې کما تسخرون لکه څنګه تاسو ټوکی کوي مبصرین لیکلی دي چې دیو بوتویل نوح علیه السلام ته قمه قلوه اوبه نشته دی دریاب نشته دی سیلاب نشته دی نو دې کشته جوړی نوح علیه السلام ته قمقل له مسخرې پسې کولی او د نوح علیه السلام ته ویل دار لیونو کار دی وای دا مجنون دی لیونه دی نو نوح علیه السلام مو ته وستا سپملنډې پیشاړ مسخرې کوي مونږ بر افسرهم مونږ بر افسهم کو په ان نسخر منکم کما تسخرون لګي یو سور د انتظار وکړي چې زرا کشته سره پوره کما نو بیا استاد پته ولګي بیا ورته زه ویم چې څنګه چل مفسرین لیکلی د آیات دلیل لري پرې باندې چې په مشرکانو پسې په بيدینه خلکو پسې په وخت د عذاب او داغي داغي د هلاکت په وخت کې مسخره کول د صحیح دي دا مسخره پسې صحیح دي په ان نسخر منکم کما تسخرون پس او تعلمون نظر دې پوي وشي تاسو مې یاتیه عذاب یخزی چې چا ترازی عذاب چې او به شرمې غلره و یحل علیه عذاب مقیم او را بشي پاغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه عذاب مقیم دې دې کې مې یاتیه د دینه مراد شروع کیدلی چې شروع بشي او تعذاب شرمونکې و یحل علیه عذاب مقیم په یحل کې اشاره د احاطه ته دغه عذاب به د پوره راګیر کړي مچ کېدلی به ترې نشي حتی اذا جا امرنا تر دې پورې چې راغی عذاب زمونږه وفارت تنور او راوخوټ کېده تنور تنور دا د عربۍ لپس دی دې ته وایي توافق اللغتین دا دا خبره ځکه کوه چې قران کریم کې الله تعالی وایي ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قران کریم په عربی ژبه کې او په دې باندې ایمان لرل د فرض دي د لازمي دي قران په عربی کې نو تنور خو زمون په کور کې تنور یغی ته مونږ تنور وایو قران کې مونږ راغلی نو تاسو ته ما ویل دا دې ته وای بس دا توا په کل لغتین په عربی کې مونږ تنور وای ډیر کارونه دغه سیدی نو پر تنور د دې تنور نه مراد څه دی یو قول لم بصرین دار چې د دې نه مراد عام تنورونه تی مراد دی په کورونو کې کم تنور دی په تنور کې خو اور بلی کنه هغه بالکل وچی نو چې پای کې اوبر او خټ کېدلی معلومه ده شول چې اوس تبا کېږي یا تین مراد تنور دی د کور د نوح علیه السلام چې د هغې په کور کې کم تنورو د ډوډو د پخولو ځای په هغې کې اوبه راغللې او دریم قول هم پسرین داره چې مراد درینه مخ د ځمکې دی مخ د ځمکه تی مراد ده چې بس په هغې باندې اوبه راخورې شولې قلنا نو مونږ ویل احمل پیها که سواره کته به دې کښتۍ کې من کل زوجین زوجین اثنین د هر د هر چیز نه جوړی دوه و اهلک او خپل اهم خپل اهل هم په دې کې سور کا زوجین زوج زوج زوجین هغه ته وایي چې یو بل ته احتیاج لري ښځه او خاون یې نر او ماده و اهلک او خپل اهلم پرې کې سور کا خپل خپلوان الا من سبق علی القول مگر هغه څوک چې مخکې شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب فیصله د عذاب پر مخکې نشو ده نو هغه پرې کېشته کې مو سوراوه و من امنه او هغه څوک کوم سوار کې چې هغه ایمان راوړل دي و ما امن ما هو الا قلیل او ایمان نو راوړل ده نوح علی السلام په مرګرتیا کې الا قلیل مگر لګو کسانو تاسو ته ما دغه تفصیل وایي اعلی عدد دغه اتیا ذکر کړی دی مفسرینو او کم چیرې د شپږ کسانو او صحیح قول پکې هم دغه معلومیږي وقال او الله تعالی تو ویل ارکبوا فيها سوار شي پر کشته کې بسم الله مجريها او مرساها د په امداد د نوم د الله تعالی باندې روانې دل د کشته دی او مرسا او درېدل دغې دي کله چې څوک په سورلۍ باندې سوريږي کشته باندې یا بل سورلۍ ده او د هغې په سورلۍ باندې کینی نو ایو کبر سلاسن درې ځله به وای الله اکبر الله اکبر به وای کله چې انسان اول له خپل کور نه وځي نو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوت الا بالله د دی و چې کور نه څوک وځي نو دغه دوا لوستل پکار دي کله چې بیا خپه پر رکاب کې کیری موټر سایکل ته ورخیږي او یا د ګاډي پیدان ته خپور خیږي یا ګاډي سیټ ته ورخیږي نو وبوي بسم الله او بیا به وایي سبحانک اللهم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت صحیح پوره دعا ده په حدیث ته ابو داود کې راغلی ده دا سه امام ترمذی رحمت الله علیه دغه دعا نقل کړی ده نو قال الله تعالی تو ارکو پیا سوار شي په دا کشته کې بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې روانې دل د دیني و مرساها او د دل د دیني ان ربي یقینا رب زما غفور خمخه بخنه کون کې رحیم رحم کون کې نو کشته به روانیږي د الله په نوم باندې ودرېږي هم د الله تعالی په نوم باندې دا د الله تعالی په امر باندې روانه ده وهي تجری بهم او دا کشته روانه او بهم په دیو باندې پی موجن په چپو کې کل جوال چې په چاند د غرونو باندې چپې وي ونا دا نوح ابنه او आवाज وکړ نوح علی السلام خپل ځوی ته وکانه فی معزلین او هغه په ډډه د کشته باندې سیو ته ویل دویمه توجیه داره چې نوح علیه صلات و سلام نوح علیه صلات و سلام د هغې په کوپر باندې پوی او عالمو یو قول دا دی علماو ذکر کړی دی چې نوح علیه صلات و سلام ته تر د اوسه پورې دا پته نه و چې دا زوی کافر دی که نه دی وکانه پی معذرین او و دا په ډډه د کشتۍ باندې نو اواز یو ته وکړه دویم قول لم بصرینو داره چې نوح علیه صلات و سلام ته پته و چې دا کافر دی خو لیکې نه دا خبره چې ته کړی دا نو دا په نیت د دعوت ته کړی دا او په عبارت کې اصل کې تقدیر دی اصل لسره ونا دا نوح ابنه आवाज کنوح علیه السلام خپل دوی ته وکانه په معذرین او هو هغه پډړه باندې د دین د الله تعالی نه د الله تعالی د دین نه پډړه باندې یعنی کافرو او نوح علیه السلام ته پته هم خو لیکن دعوت یې وته که امین بچ په کیما لره دغه غر من المائده وبونه قال نو نوح علیه السلام ته لا عاصم اليوم من امر الله نشته بچ کون کې د دې دوه معنی دي او ځان په پوهه کې بالکل اسانه دي لا عاصم اليوم یو دا اوله توجیه دار چې الا من رحمه دا رحمه په معنا د رحیم سره ده او مراد درینه الله تعالی دی نو معنی دا شوره لا عاصم اليوم نشتره بچا ورکون کې من امر الله د عذاب د الله تعالی نه الا من رحمه الا من رحیم مگر هغه ذات چې رحیم ذات دی الله تعالی دی نو هغه د عذاب نه بچا ورکول شي نور څوک عذاب نشي ورکولی او عذاب چې د دې عذاب نه چې بچا ورکې نو مؤمنان مسلمانان ته ورکې او ته خدغه نه دویم قول لم پسرین داره د دا عاصمه د دا عاصمه په معنا د معصوم سره دی لکه د افق په معنا د مطبوق سره دی قران کریم کې دا ډیر راغلی دی نو مر دا شره لا عاصم اليوم نشي بچ کېدل د عذاب د الله تعالی نه من امر الله د عذاب د الله تعالی نه الا من رحم مگر معصوم هغه چې الله تعالی پر رحم وکي نو هغه بچ کړل شي اوله معنا و نشته ری بچ کون کې دویم دره چې بچ کېدل نه شي د عذاب د الله تعالی نه الا مر رحم مگر هغه څوک چې الله تعالی پر رحم کړی یعنی مخلوق کې چې په الله باندې چا څوک رحم وکړي نو هغه د الله تعالی د عذاب نه بچي نو په اوله توجیه باندې عاصم په خپل معنا او الا مر رحمه په معنا د رحیم سره او په دویمه توجیه کې د عاصم په معنا د معصوم سره او مر رحمه مراد مخلوق دی خالق نه مخلوق ته مراد دی وحال بینهما الموج او راغله په منځ یې دونو کې چپا پکانه مینل مغرقین نو غرق شو تبا شو لړ چپه پر راغله وې دې غر ته وخه یې مخلاص بشم علما یو واقع لیکلی ده پکې وای یو خزه پکې او دا غي سره بچي ور سره او په پسې ور روانې دي ور روانې دي هغه بچی راواغیسته او روانه شوله نو یو غونډې ته وختله او بس زیاتې شولې بل غر ته بیا وختله نو هغه پسې مبر او بلار لې ورسېدلې بل غر ته روانه ده او بس زیاتېږي زیاتېږي زیاتېږي نو بس اخر دا غر په سر باندې ودرېدله او بچې په غیږ کې دغه ناس ته ودرېدله د ولاړې نه او بچرې روانې دي پورته نو بچې په اوګه باندې کېښوده اوبه دغه ته ورسېدلې اوګې ته اوبه ورسېدلې بیا په سر باندې بچی کې خو خو لیکنه الله تعالی غرق کړ کله چې د الله تعالی غضب راشي د الله تعالی په بیا هیڅ قسم رحم نه راته هیڅ قسم ترس په الله تعالی نه راته بلکې ان اخذه علیم شدید الله تعالی ویل لیکنه زه را نه سمه نو بیا د سره نه سمه چې د هیڅ چاري حس پکې نه بیا الله تعالی داسې تباکی دسې غرقی په کانه من المغرقین نو شو د غرق کړل شونه نو بس دا وی فیصله خو کړله وقیل اویل شول یا یا ارض بلعی ماکی از مکی واپس تیری که خپل یو با ویا سما او اسمانه اقلعی بندې کته خپل یو با وغیز الماء نو به کم کړل شولې او به چې شولې وغیز الماء دین مراد اسمان خپلې اوبه ودرولې باران نور نه راورېده باران نه و داسې رابهیدلې ده برې نه ده اوبه رابهیدلې نو بس چې فیصله وشوله و قضی الامر فیصله شوله معامله فیصله شولو کار د فیصله وکړل شوله د معاملې او د کار د الله الله چې کوم فیصله کړې و نو بس هغه فیصله شوله نو پاس را اسمان نو برابرېدلې او لاندې زمکې وبرا خټ کولې الله تعالی زمکې ته ویل چې دا وبه واپس تیرې کا وچې کا ځان تیرا کاږه او اسمان ته ویرل چې وس وبدي نور بندې کا مرا وریږي نو بس وبو چې شولې خکته وبا د ازمکه خدای الله د خدای الله تعالی له حکم تابع هغه ازمکه یو خړه په وکاو سره اخکلی نو واستوت علی الجودی برابر او درېدله کشته علی الجودی په جودی غر باندې جودی دا یو غرو په هغه باندې دا کشته او درېدله د نوح علی صلوات والسلام دا د موصل ښار ته نږدې دا یو علاقه وه کوهستان ارارات هغې ته ویل کېده کوهستان نوم کوهستان دغې نوم نو دا په هغې باندې دا کښتۍ یو غر و په هغې کې ودرېدله د عاشورې د ورځ وه او په هغه ورځ باندې چې د نجات نوح علیه السلام ته چې دا میلاو شو وقیل او ویل شول بعدن تبعیده للقوم الظالمین د ظالمانو دپاره وقیله صغره مجهول ده د الله تعالی طرف نه دا سي د الله تعالی د ملائک چي نه د غیر طرف نه ولې شول تبا دي شي ظالمان تبا دي شي ظالمان ظالمان دي تبا شي تاسو نه منله او د الله تعالی سره چل ولکاو وس ځان بچ کیزه غر کې کړل ټوله له وکړله ونا دا نوح رب هو आवाज کنوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب ته وقاله ویل رب ای رب ازما ان ابنی من اهلی یقینا دا زوی خو زما کورنۍ نو مخکې الله تعالی او تل اهلک دا خپل اهل دي سواره کبه کشته کې نو الله تعالی دا زوی خو زما کورنۍ نو زما اهل وکنه و ان وعدک الحق او ستا وعده خو حق درشتونی ده و انت احکم الحاکمین او ته خپې سره کون کې د ټولو په سره کون کنه نو الله تعالی غو تبا شو تا دا ویلو چې ستا کم اهلی هغه بچ کیږي نو دا زوی خو زما اهل وو نو الله تعالی دا څنګه بچ بچ نشو هغه تبا شو وعدن نجات دغه شوی نو الله تعالی تو ویل قال ویل الله تعالی یا نوح ای نوح علی السلام انه ليس من اهلک دا خو ستاره کورنۍ نه نو انه عمل غیر صالح دا دلیل دی مخکې لپاره یقینا انه عمل انه ذو عمل غیر صالح دا هغه عمل او دا هغه کار خو نیک نو هغه خو بيدین او هغه ظالمو دا معنا صحیح ده یو بل معنا علمو ذکر کړی دا چې چا هم ذکر کړی دا صحیح نه ده و انه ليس من اهلک دا ستانه نه پیدا بلکې دا ولد زنا ده او دا د نوح اسلام نه نو پیدا دا ولد زنا نو دا خبره صحیح نه ده په دې کې د انبیاء علیه السلام توهین نه دي د الله تعالی د پیغمبرانو بیبیان ډېر په کلاسې تیرې شوې دي چې هغه مشرکان وي خو لیکن زناکارې نه وي د زنا نسبت ته نشي کولی نو انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح دغه دې تفصیل لیکنه ځکه چې دا عمل نیک نه دی نو اهل او خپلوان اصل کې هغه ته وایي د پیغمبر چې پیغمبر تابع دیو جنا کل تقی نقی په حوالی چې د الله تعالی د پیغمبر تابعداري نو هغه به خپلوانی دغه هغه دغه آل دی او څوک چې الله تعالی د پیغمبر تابعدار نه دی نو هغه خپلوان نشي کېدلی د دې وجې نه د ابو لهب حالات څه د نبی علیه السلام تر دی خو لیکن تبت یدا ابي لهب و تب د صورت دغه په باره کې نازل شوی آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو کان آله آل قربته فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لهبی د د پیغمبر آل هغه وی چې دغه تابعداري که چرته آل د پیغمبر هغه وی چې خپلوان دي نو بیا خو اللهم صل علی محمد وعلى ابي لهب ویل پکارو ځکه هغه ترو پل یصلی المصلی علی طاغی ابي لهب بیا خو درود وین کې په په طاغوت ابو لهب باندې بیا درود ویل خو لیکن دغه نه دي نو انه عمل غیر صالح د دا عمل نیک نه و فلا تسألنی نو ته دعا مه غواړه زمانه ما لیس لک به علم د هغه څه چې تا لر نشته لکه به یعنی به ایمانه دغه په ایمان من استات علم نشته انی اعذک زه نصیحت در کوم تا ته ان تکون من الجاهلین دیر پاره چې تنشیر جاهلان نه علم د تر دیر پاره در کوم چې د جاهلانو شان د کی خبرې چرته ونه کی نه مکو قال نو ویل نوح علیه الصلاۃ والسلام رب ایر وزما انی اعوذ بک از پنا ز پنا یو غړم پتا سره ان اسلک چې زستانه او غړم ما هغه هغه ته پوسونه نو کما لیس لی به علم چې نشته ما در پاغي باندې علم یقیني الله بیا ودا سن کومه علم یقیني ما تر دغه نو و الا تغفر لي او کتب خنونه کی ما ته ترحمني او رحم رواني ونه کی اكم من الخاسرين نو زب شم د تاوان ولونه تفسیر کشاف او دغه سی تفهیم القرآن د ډیر خلکو تفسیرونه دی په دې کې ډیر غړي وړي لیکلي دي د نوح علیه السلام په واره کې و الا تغفر لي وای زکه ګناه کړی ده څه ګناه یې کړې ده څه چل شوی دی تاسو ته ما مخکې ویلي د پیغمبر استغفار او بخښنه غوښتل دا تعبدي وي دا عبادت دی عبادت ولې ته چې کله مونځ وکې نو په حدیث کې راځي استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې ځله دا استغفار وې نو مونږ ته ګناه وکړل چې درې ځله استغفار وې مونږ دې کړی سلام وګرځې درې ځله به استغفار وې په حدیث کې راغلی نو تاسو ګناه نه کړی په هر ځای کې استغفار او بخنه غوښتله د ګناه لپاره نه د پیغمبرانو استغفار هغه عبادت دی لکه مونږ او تاسو مونږ کوو هغه استغفار غواړي د الله نه بخنه غواړي نو بس دا سره دا عبادت دی دغه ګناه د وجې نه نه هر استغفار او بخنه غوښتل د عبادت نه خلک او داس مات کی تشناب ته ورشي راوځي غفران کا الله تعالی ته معاف کا نو کما غټ کو پر دیو کبي دیني نه وکړل میتیا جری وکړل نو څه چلو شو نو الا تغفر لك بخنه تونه کی ماته او رحم را باندې ونه کی نو دا پیغمبر په په مهرباني کې او په رحم کې الله تعالی ته محتاج دي نو الله زه ورته ونیان نشم قیل ویل شو دي قیل ویل شول یا نوح ای نوح علیه الصلاۃ والسلام اهبط بسلام منا ته کوز شر دي کشتینه بسلام په سلامتی سره منا زمونږ طرفنه پتا باندې په سلامتی زمونږ طرفنه و برکاتن علیک و برکتونه به پتا باندې نو واست کوشر دینه الله تعالی بری په سلامتی سره کوس کی الله تعالی بل ډیر خیرونه برکتونه درکې ډیر خیرونه او برکتونه نو بده کی اشاره ده دیتا چې نوح علیه السلام په سلامتیات کې الله تعالی ته محتاج دی دا سه په برکتونو کې الله تعالی ته محتاج دی او بسلام منا و برکاتین الله تعالی با ستا اولاد د استادیات کې ولی دینه بعد خو د نوح علی السلام په اولاد کې خلق راغلی دي ځکه هم دغه خلق په دنیا باندې چې هغه هغه ته عذاب ورکړل شو هغه تباش ول ختم شول نو دینه بعد د نوح علی السلام په اولاد کې خلق راغلی دي والا اممین او په هغه امتونو باندې ممم معکه چې پیدا کیږي با ممن د هغه چا نه وعلا اممین او په هغه امتونو باندې هم برکتونه دی او سلامتیا ده ممن چې پیدا کیږي ممن د هغه چا نه معکا چې هغه ستا سره ملګري دي ستا سره دي نو د هغې نه چې ستا سره چې کم خلک بچ پاتې شوی دی په دې کښتۍ کې نو د هغې نه چې څوک د هغې نه چې څوک پیدا کیږي نو الله تعالی یې زه په هغې باندې سلامتیا کوم برکتونه به له ورکوم خیرونه به له ورکوم و امم او هغه ډیر امتونه سنمتهم چې مزه ورکوم هغه تر دنیا ثم یمسهم بیا به ورسیږي هغه ته منا زمونږ طرف نه عذاب علیم عذاب علیم او درناک عذاب باغی ته ورسیږي نو لنډ دا شوله چې ستا سره په کشته کې کم خلک سواره شوي دي نو یو هغه دي چې هغه د الله تعالی تابعدار دي نو په هغې باندې سلامتیا ده او په هغې باندې برکتونه دي و اممون او نور ډېر امتونه شته دی چې په هغې باندې د الله تعالی سلامتیا او برکتونه نشته دی بلکې هغې ته دنیا لږې پیدې ورکوي او بیا وله عذاب دردناک ورکوي دردناک عذاب به ته الله تعالی ورکړي تلک من انباء الغیب نوحه الیک په دې آیات کې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم بیانېږي دا پیغمبر چې دا واقعیت بیانوي نو ای خلکو بل طرف ته توجه پیدا نه کوي ګوره د خپل پیغمبر ومنئ د نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام ونه مانه نو هغه تباه شول هغه چې غرق شول نو الله تعالی تاسو مور کولی شي تباه کولی هم شي تلک من انباء الغیب دا مخکې چې دا څه بیان شول نو دا دي د خبرونو د غیب نه الله تعالی تا ته خبر درکړی نوحه الیک وحی کو مونږ تا ته ما کنت تعلمها نه ته نه پوهېدلې په دې باندې ولا قوم کونه قوم سته من قبل هذا مخکې ردی بیان نه د دې بیان نه مخکې ته به دې باندې نه وي پویا ستا قوم په دې باندې ستا امت هم په دې باندې نه پویا نو پس بیر صبر کوه پس بیر بس صبر کوه ان العاقبه للمتقین یقینا خیسته او اخره انجام د متقینو د پرهیزګارانو دی خلق به په دې کې اشاره شول دی ته خلق به د خلاف کوي ای پیغمبره بې صبري مه کوه لکه نوح علیه الصلاۃ والسلام چې نه نیم سوه کاله صبر وکړه خو اخر الله تعالی چې منکرین هغه تباه کړله او خپل پیغمبر الله تعالی بچ کا او دغه سی مؤمنان مسلمانان الله تعالی بچ کړل نو تم د صبر نه کال واخله الله تعالی ور دشمنان تبا کوي نو په غزوه بدر کې تبا شول او دا سیده چې د نبی له سلام د امت هلاکت هغه باندې یو عذاب نه راځي په یو ځمانه تباش خو قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم تاسو سره جنگ وکړي الله تعالی به تاسو په لاسونو باندې دوی له سزا ورکړي د دې امت سزا د مسلمانانو د مجاهدینو په لاس باندې ده و الی عاد نخاهم هودا او لګلې مونږه عادیانو ته رور د هود علی صلوات والسلام هود علی صلوات والسلام الله تعالی لګلې دا دویم ذکر کیږي دویم واقع ذکر کیږي د هود علیه صلوات و سلام او دا مخکې سوره اعراب کې دا هم بیان شوی و بیان د پیغمبر داغي نافرمانی او بیا عذاب بس دا عام خبرې په هر واقع کې ذکر کی و الی عادین لګل موږ عادیان ته ورور داغي هود علیه صلوات و سلام قال نو ویلی وغه یا قوم یا قوم زما اعبد الله تعالی الله تعالی بندگی خاص کوي بندگی الله تعالی لپاره مالکم من اله غیره نشته رساز لپاره حاجت پر کون کې سوا د الله تعالی نه ان انتم الا مبترون نه تاسو مگر دروغ جوړون کې هر مشرک په الله تعالی باندې دروغ جوړی هر مشکی هر مشرک په الله تعالی باندې دروغ جوړی وې پلانې پیر او پلانې بابا دا زما حاجتونه پوره کوي او دا غیر اثبات د پاره بیا دروغ قصې جوړ کړي نو تاسو دروغجن یې یا قوم یا قوم زما اخلاص د اخلاص ته اشاره ده د هود علیه السلام اخلاص ته مدار نه یم دنیا در نه غواړم بلکې د الله تعالی دین ومنئ یا قوم یا قوم ما لا سرکم علیه اجره نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان اجریه نه را بدله زما الا علی الذی مگر په هغه ذات باندې د پتورنی چې پیدا کړی ما الله تعالی به مال از دې بدله راکړي افلا تعقلون آیات سره عقل نه کار نه اخلي قوت د دین مراد عام دی مفسرین لیکلی قوت د اولاد دی قوت د مال دی الله تعالی به مال زیات کی دغه سی الله تعالی به اولاد زیات کی مفسرین لیکلی دی د هود علیه صلوات و سلام چې دا بیان کاو دیو خنا پرمانی کوله درې کاله په دیو باندې باران بن شوی ډیره سخته سوکړه او درې کاله باران نه وشه بلکې بعضی مفسرینو دام لیکلی دي درې کاله دیو زنانا بالکل شنډې شوی بچی او اولاد هم نه کیدل نو ویزدکم ویزدکم قوتا الی قوتکم الله تعالی به مال زیات کی باران بر باندې الله تعالی وری نو دغه سي الله تعالی به اولادم زیات کی ولا تتولوا مجرمین او مخ مه ګرځوئ جرم کوونکي ولا تتولوا مخ مه ګرځوئ مجرمین چې جرم کوونکي یې جرم معنا مې درته مخکې وکړله چې یو سړی ښکانه ښکاره ګناه کوي او د هغې نه توبه نه وباسي دې ته وایي جرم نو په دې آیات کې دا دوه پیدې ذکر شولې د استغفار او توبې الله تعالی به مال زیات کړي الله تعالی به باندې وخت په وخت باندې باران وکړي الله تعالی به په اولاد کې اضافه راولي یو عالم دغه خواته یو سړی راغی ډیر نیک سړی او دا یو ته ویل چې باران نه کیږي څوک کړه ما چې پټې مې باغ مې هغه ته واکیږي دعا وکړي چې الله تعالی باران وکړي یاره ته داسې وظیفه وښایه چې الله تعالی رامنې مهربانې شي باران الله تعالی وکړي هغه ته ویل استغفار ډېر وایه نو صحیح ده بیا بل یو کس راغی او دا یو ته ویل چې زما اولاد نه کیږي نو ماته یو دغه په کار دی ده وظیفه راته په کار ده چې الله تعالی را اولاد راکړي هغه عالم ورته ویل و استغفار ډېر زیات وایه لږ وخت بعد ورته بیا بل راغی وایي زه غریب یم په ما باندې قرضې دي نو ماته یو وظیفه وښایه چې الله تعالی ماله مال راکړي هغه ورته ویل استغفار ډېر وایه بس دغه یوه ګولۍ ده د هر چا لپاره ښه کېږي هغه قالو نو دی ویل یهود یهود علی السلام ما جئتنا ببینه تر اتل نه کړي موږ د وخکاره دلیل باندې مړستا سره څه دلیل هم نشته دا دروغ وای الله تعالی بینات نازل کړي خو لیکن دی د زده او د عنایت د وجه نه انکار کړي او ما نحنو بتاریکی او نه موږ پرې خودون کې الہتنا عبادت د معبودانو خپل لره عن قولک ستا د وینا د وجنه عن قولک لاجل قولک ته چې راکم بیان کین استاد بیان د وجنه مونږه د خپل معبودانو عبادت او داغي بندګی نه پریږدو و ما نحنو لک بمؤمنین او نه مونږه ستا په خبر باندې باور کوونکی ستا په خبر باندې مونږه باور کوونکی نه یو یا دا معنی دا ده لکه د دې په عبارت کې تقدیر دی لاجل قولک او مؤمنین د ایمان نه مراد چیرې معنی لغوي ته مراد د اعتماد کول او ما نحنو لکه او مونږ نه یو ستا پر خبره باندې مؤمنین باور او اعتماد کوونکي مونږ ستا پر خبر باندې باور او اعتماد نکو دویم معنی علماو دا ذکر کړی ده و ما نحن لک دا په خپل معنی سره ده ایمان معنی حقیقی معنی مراد ده مونږ به تا باندې ایمان نه راوړو اسی ځان مستله کوه ایمان د باندې نه راوړو لکه نن سبا هم ته چې کله بیان وکې نو دا وایي کنه ما نحنو بتاریکی الهتنا عن قولک ته ډیر بیانونه کوه لیکن بیا به مونږ خپل جمهوریت او دیموکراسي دغه نظامی مونږ ته دا ټول قرآن بیا هم د سره نه منو ان نقول الا تراک بعض الهتنا نو وایي مونږه مګر دا خبره چې رسول کړی دي رسولی دی تا ته بعضو الهه او زمونږ به سو ان څه تکلیف مصیبت د دې سو ان مراد سره مفسرین لیکلی دی د د هود علی صلوات والسلام قوم هود علی صلوات والسلام ته دا ویله چې ستا دماغ خراب شوی دی سو ان مراد تا ته ټکر رسولی ده ستا دماغ خراب دی تلیوانه ته خبرې زکه کې نو قاله هود علیه السلام وتل انی اشهد الله زه ګوا کوم الله تعالی لره واشهد تاسو هم ګوا شئ پس خبره باندې انی بری او مما تشرکون چې یقینا زه جدا یم دا غسنه چې تاسو شریک کوئ د الله تعالی سره مفسرین لیکلی دا کمال شجاعت دی د هود علیه السلام ای هود علیه السلام ټول قوم داغي په خلاف باندې ولاړ دی او دا ته هم چې تلې ونه استادی ما خراب دی نو بیا وای وای زه هم گواهی کوم او تاسو را هم گواهی وکړئ چې انی بری او مما تشریکون ګوره زه ستاره پارلماني نظام او زه د دیموکراسي نه منمه په دې ټول باندې ځان خپوي کوي زما عقیده دغه ده بیا ته هم دا خبره کوم مخکې مې ته هم کړی دا او وسر ته هم دا خبره کوم دغه مې عقیده ده من دونه سوا د الله تعالی نه پکې دونی چل جوړ کړي زماره لپاره پکې دونی تدبیر را ته جوړ کړي جميعا ټول ټول را جمع شي او چې سمز لغواړي هغه کوي ثم لا تنذرون او بیا مهلت ما تمره کوي چې څه کول شي هغه مو کوي خلک سوې لاس او خپې اخلاص دي څه کینو کوي وکړي څه کول شي من دونه دې کې یو عجیبه نکته هم په سرین لیکلې ده دون دا درات کې په ښکتهوالي باندې په لاندې باندې معنی دا شوله چې زما رب ستاسو په ټولو باندې د پاسه لري تاسو د هغې نه لاندې یئ ټول عاجزه یئ الله تعالی به هم ټول غر کړي دا ته څه کوئ من دونه سوا د الله تعالی نه او د الله تعالی نه چې سوا دي نو هغه دون دی هغه لاندې دي هغه ښکته دي د الله تعالی سره مقابله نشي کولای الله تعالی ما بچ کی انی توکلت علی الله یاره ډیره غټه خبره دی ونه کړله نه وی غټه مینه ده خره سوچ سمج نه میکړی ده ځکه انی توکلت علی الله ما ځان پر لري په الله تعالی باندې پوره اعتماد میکړی په الله تعالی باندې ربی و ربکم زما رب دی استاد رب دی ما من دابتن نشتره هیڅ یو زنده سره الا هو اخذ بناستها مگر الله تعالی نیون کړي هغه لره بناستها د ټیکلی داغینه بناسویتها د تندی د ویختو د غینه ټیکلې او توي او بل څه شی توي نو تندی ویخته چې په تندی را ځوړن شي ته ناسیه وي په عربی کې نو دا کنایه در سنه دا ټول مخلوق ته الله تعالی په قبضه کړي دا ټول د الله تعالی په قبضه کړي وای د تندی د ویختو نه منی ولې سنډه او توي سنډه الا بناسیتیا الا اخذ بناسیتیا دا ټول الله تعالی د سندینه نیولې دي کنایه ده معنا دا د الله تعالی په قبضه کې دي ټول زنده سره تاسو هم د الله تعالی په قبضه کې ښه تاسو د الله تعالی نشي خلاصېدل ان ربي یقینا رب زما علی صراط مستقیم په برابر لار باندې نه ان ربي علی صراط مستقیم دې دې کې مراد د صراط مستقیم نه مفسرین لیکلي دي دو مطلب وری یا د صراط مستقیم نو مراد انصاف او عدل له نو معنا دا شولا چې الله تعالی عدل کوي الله تعالی انصاف کوي نو ظالمان الله تعالی تبا کوي دام د الله تعالی عدل له مؤمنان مسلمانان الله تعالی د عذاب نه بچ کوي دام د الله تعالی عدل له ان ربي علی صراط مستقیم او دویم قول هم بصرینو داره چې د ذکر صراط مستقیم نو مراد لار د توحید ده اعلا په معنا د اله سره ده نو مراد شوره ان ربی یقینا زما رب لار خی صراط مستقیم ته ان ربی یهدی الی صراط مستقیم الله تعالی لار خی هغه صراط مستقیم ته دا دویم مطلب شو په ان تولو نو که تاسو مخ وګرځاو په ان تولو اصل سره که نو که مخ ګرځاوی تاسو نو دې په عبارت کې تقدیر ده په ما باندې څه ګناه نشته لري فلا اسم علیه فلا ملام علیه په ما باندې څه ملامتیا او ګناه نشته لري ولې فقد ابلغتکم دا دال بالجزا ده ما باندې ځکه ګناه نشته لري چې یقینا رسول دی ما تاسو ته ما ارسلت به هغه پیغامونه چې زره لګل شوم په غي باندې زه چې الله تعالی په کم پیغام باندې را لګل نو هغه ما تاسو ته رسول دی الله تعالی دین مې ته بیان ک ما ارسلت به الیکم تاسو ته پر لګل شوم اصل دسی ټول وای په ان تولو نو کته سم خړو په من څه ګنا نشته راځه کته ست مخ خپل پیغامات تور سوال په یو هلیککم نو الله تعالی و تاسو هلاکی و یستخلف ربی قوما غیرکم او الله تعالی به نور قوم پیدا کی تاسو نه علاوه نور خلق به الله تعالی پیدا کی ولا تزرونه شیئا او ضرر نشر سوال تاسو الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر ان ربی علی کل شین حفیظ یقینا رب زما هر سیز باندې ساتنه کون کړي هر سیز لره ساتنه کون کړي حفیظ ستاسو هر عمل وړو کې دی کلوی دی الله تعالی دا غي حفاظت کوي الله تعالی را ګیر کړی دی په خپل علم او په قدرت کې الله تعالی د قدرت نه بهر نه دی ولما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب زمونږ نه جنه هودن بچ کې مونږ هود علیه السلام امرنا دا د دې نه مراد تیرې سخته سیلۍ پرې راغلې ده قرآن کریم حامیم سجده شپاړسم او سورة الحاقه شپږم آیت کې ورشي سخته سیلۍ پرې الله تعالی راوستله او وی پړسوله او دی په دې په دې کورونو کې دننه چې دی هوا خو څوک نشي منع کولی که نو د هوا سره مقابله ته څنګه کې یینې نه او چې ورننه وتله په سرو کې کم کم ځای کې نو بس الله تعالی ټول غرق کړل تباه کړل پرې الله تعالی ولما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب زمونږ نه جینا هودن نو بچ که مونږ هود علیه صلوات والسلام والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ما هو د هود علیه السلام په مرګرتیا کې برحمت منا په سبب د رحمت زمونږ سره په سبب د مهربانۍ باندې زمونږ نه الله تعالی دا خالصه مهرباني و پزما وانا جیناه من عذاب غلیظ او بچ کړل مونږه من عذاب غلیظ دا سخت عذاب نه د سخت عذاب نه الله تعالی نوح علیه السلام بچ کړ د دې د دې څه مطلب دی یو قول مفسرین دار چې من عذاب غلیظ مراد دینه مظالم او مکرونه د قوم د هود علیه السلام تی مراد دی دیو ته سخت تکلیفونه ورکوله نو الله تعالی دا غینه بچ کړله او یا مراد درینه د دنیا د غذاب دی او یات مراد د آخرت عذاب دی نو درې اقوال شول بکی وتلک عاد جهدوا بیاات ربهم دغه عادیانو انکار کړو د آیاتونو در خپل نه وعصوا رسوله او نافرمانی کړو د رسولانو خپل وتبعوا امره او تابعداري کړی و امر کل جب کل جبار عنید د طریقې د هر سرکش عنید زدی عنادی دغه تابعداري کړی و نو الله تعالی په دغه وجه باندې تبا کړل درې اسباب د عذاب په دې آیات کې بیان شول یو سبب د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کول دویم مخالفت د الله تعالی د پیغمبرانو او دریم تابعداري کول د جبار او د عنید جبار او عنید جبار معنی مې تمخ کې کړی و په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی چې د ابراهیم علیه السلام په دور کې یو بادشاه ان ابراهیم هاجر ابراهیم بساره دخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره دغه په حدیث بخاری کې راغلی دی جبار لفظ راغلی دی نو تاسو ته مخکې ما ویلی جبار هغه چاته وای چې د چا قانون او د چا نظام په ځان باندې نه مني او خپل قانون او نظام په بل په نور خلکو باندې په زور باندې مناوهي هغه ته وای جبار نو هغه جبار هغه څه قانون جوړ کړو نو مخکې تاسو ته ما ویلو دا قانون جوړ کړو چې د چا سره خزه او داغه خزه او هغه ته مال راولي او کله چا سره خور او هغه ته وسنه وای ځکه خزه یا داغه خزه یا زما خزه دا څه خبره ده او کله چا سره خور او هغه ته بیا نه راولي بس دا جبارو دا قانون په خلق باندې منلی نو ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ورغی دا غیر ډیر اوږده واقعه را خو بهرحال ابراهیم علیه السلام خپل کور والا ته ویل چې ان اختی فی الاسلامی یقینا ته زما خورې په دین اسلام کې ځکه زما ستانه علاوه په دې علاقه باندې بل څوک مسلمان نشته دی نو که ستانه ته پوس کوي نو ته در سوه چې دا زما ورور دی دا خبره توک خو د ورورۍ معنی به دا شي او دې ته حدیث کې کوم ویل شوی دی وای ابراهیم علیه السلام توریه نه دی کړی دروغ نه دی ویلې مګر دا درې خو دا درې دروغ نه دی بلکې دا توریه دی دا توریه دی هغه تل چې ته ما خورې اسلامي خورې ته ما حقيقي خورې خو ته نه ویلې دې دا توریه وای د توریه دوه معنی دي یو توریه دی ته وای چې د یو لفظ د پاره دوه معنی یو معنی قریب بل معنی بعید تا غلط ذکر کې نستا په ذهن کې هغه معنی بعید مراد وي او ستا د مخاطب په ذهن کې هغه معنا قریبه مرادي دي ته وایي توریه او تاسو د معانی په کتابونو کې واغ ویلي نو توریه دي ته ویل کیږي نو سو ګورئ اوختي په اسلامي ته زما ته زما خوري نو اوس ګورئ دوه معنی دي یو خدا خور د چې مور او پلار نه پیدای دا یې معنا قریبه ده او معنا بعیدته او دغه واغستله معنا قریبه ابراهیم علیه السلام واغستله ته زما اسلامی خوري او معنا قریبه تی مخاطب واغستله چې دا د خور ده یعنی د در مور او پلار نه پیدا ده دې ته وای توریه دا توریه چې اوس یو سړی ستانه ته پوسو کې چیرې ته پلانی دی ته په خونه دی اوس تا ته یو نږدې ځای وخی نږدې ځای ته ته وخی ته په لار باندې سفر کې لري روانې او تا ته وایي چې ته پلاني ځای ته خو نه ځې نو ته ورته وایې زه پلاني ځای ته ځم ته هغه لرې ځای واخلې نو اوس د هغه مقصد دا دی چې لکه دا په دې ځای باندې نه ورځي او ستا مقصد دا دی چې زما خو زما هدف هغه بل یو دی زه هغې ته ځم دې ته توریه وایي خو ډېر خلک دروغ وایي دا ما توریه وکړله نه داسې خبره به نه کوې ښه نو کل جبارین تابعداري وکړه دې ځای کې اوس معنا دا شوله وتبعو تابعداري وکړه دیو امر کل جبارین د امر کل جبارین د هغه کس چې هغه ځان نه قوانین جوړ کړی او عنید او هغه عنادیان او ضدیان هم وو دې ځای کې امام قرطبي رحمت الله علیه ډېره مهر ډېره بهترینه معنا کړې ده هغه سره زده کوي پیدا به لدر کی وای الجبار الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يزعن له الطواغي الذي لا يقبل الحق وای جبار هغه چاته وای چې هغه طاغوتی دی او د لا يقبل الحق حق نه قبلای ولا يزعن له او هغه ته سر ټټیم نه کوي هغه ته سر ټټی نه کوي بس دغه ته وای جبار هغه ته وای امام قرطبی رحمت الله علیه الطواغی الذي لا يقبل الحق ولا يزعن له سر ټټی نه کوي قانون ته نظام ته سر ټټی نه کوي بلچا التفسیر المنار یو بل بهترینه معنا کړی دا غم دغه سره وای الجبار القاهر الذي یجبر غیره علی اتباعه بالقهر والاذلال وای القاهر الذي یجبر غیره دا هغه زورور انسان ته وای چې نور خلق مجبور کی علی اتباعه چې زما تابعداری وکوي بالقهر والاذلال ما ته به مقهور یی ما ته به ما ته به داسې ځان ذلیل ښکاره کوئ زه چېرې ته سویم دقه ومنئ زه غالب یم زه زورور یم القاهر الذي یجبر غیره چې بل سړی مجبوره کوي علی اتباعه په خپل تابعداري باندې په خپل قانون په منلو باندې خلق مجبوره کوي دغه ته جبار او دغه طاغوتی دی او دغه چې مسلمانان نه دي نو دې کې هم مسله دغه شوله په دې آیات کې درې اسباب د غیر عذاب ذکر شوله د الله تعالی د آیاتونو نه انکار وکړه د الله تعالی پیغمبرانو نه فرمانی وکړه او دریم د طاغوتیانو د بيدین خلکو قانون اومنه او د الله تعالی قانون پرې خو و اتبعوا فی هذه الدنيا اوس پرې کې ترقی لرم قول نه و اتبعوا او ورپسې ولې غلې شو پرله پسې ولګل شو په دیو باندې په دیو پسې په حاجی دنیا په دنیا کې لعنت لعنت و یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې الا خبر شي یعنی په دیو باندې لعنت وای څوک همیشه لپاره په دیو باندې لعنت وای الله تعالی په لعنت وای الله تعالی ملائک په لعنت وای نو دا سی مؤمنان مسلمانان دې په دیو باندې لعنت وای الله تعالی په لعنتو کې په ټولو کافرانو باندې الا خبر شي ان عادن یقینا عادیان کفروا ربهم رب لا پدراغه خبر باندې خو پیږی کنه الله یې معنا خو لیکنا د الله تعالی په صفت د ربوبیت معنی نه معنی ځکه وتبعو امر کل جبار عنید د زدی او عنادی بادشاه تابعداري وکړل چې هغه ته خپل قانون وړاندې کړو نو ربهم د الله تعالی آیاتونو کې د په دغه آیاتونو کې د الله تعالی پیغمبر پر اتللو کې مقصد دا و چې الله تعالی د دیو تربیتو کې او الله تعالی په خپل ځان رب ومني خو دې کې دیو الله تعالی رب نه ومنله الا خبر شي بعدا لعاد تبعی د رعانیانو لپاره قوم هود چې قوم د هود علیه السلام دی د غیر لپاره تبعی ده هغه تباه برباد شوله